قتل نو انسانانو ته طبعا د دو په هغه فطرت کی حرمت دی قتل او دی ضرب دا چه سو الهام شو نو که غیر ملت وال دی قتل او ضرب وغیرہ دا شئی نشو نبولی جائز نبولی الا لمصلحت عظیمت ہاں کا مصلحت عظیم پکے پروتو قتل کے نو بیا ٹک دا من قصاص و نحوه لکا قصاص تا یا نحو دی قصاص تا کافر دی جہاد سرکے نو بیا غرب ورکاو وهاج من الحقد فی صدور بعضهم مثل ما هاج فی صدور الاولین دارنگی او زن خلق داسی دی دا معاشرتی جرمونه درته شي او زن خلق داسی دی چې دو پزړو کې داسی کینه ای لکه اولنو یو پزړو کې چا کوم قاتلین و دی یو پزړو کې کوم کینه ای لکه هغه یو سره قتل ته تیار شي پزړو کې کینه دون حد تور شي چې قتل وکي نو زن خلق داسی چې په یو زړو کې کینه دون درجه کې وی لیکن قصاص نه یریږي قانون هغه شکنجه نه چکیږي یریږي نو دو بیا نور معاشرتی جرمونه اختیار کی یا هغه بل دشمن ته زهر وغورځي په خوراک کې یا چې جادو مادو زده کی په هغه سره چې کوډي موډي پو کې په هغه سره مړ کی داسی طریقو سره نو شاہ سوی چی دا معاشرتی جرمونه دی او دا کبیره گناہ دی او دا مقصد دا دی چی بالکل په گناه کی هغه شی دی لکه قتل چی چرنګه چی دا په گناه کی دا او بلکه دا له هغه نه سخت دی ځکه چی هغه نه خو یو سړی ځان بچ کولای شي هغه نه خو ځان بچ کولای شي یعنی دی بچ کېدلو مقصد دا دی چی لیده شي کنه محسوسات دی نو بچ کولو سره به ځان چکی بچ کی او دا خدا سے شی نه دی چی مقصد خفیه طریقې سره تخریب کول دی نو لدینه مقصد اوس که یو ټولای جوړ شي کنه آ مقصد دا چی خلق مړی دهشت گردی که دز دز دز بل جائے نو ایغو پکڑ آسان دا خو محدود کسان به حکومت په سخ اپریشنو کی څه طریقې سره به ونیسی اکه یو داسی جوړ سی چې مقصد دا چې یو جیسه هوټل جوړ کسب زهرلی شي نه پکې واچوا په خلکو یو خرا بل جای ریړی کا بل جای داسی مشوره سره وکي نو مقصد دا چې شلو ریړی وال مشوره سره وکي چې د شربت خرڅي چې زهر نن پکې واچو نو یو یو غنټه وچلی غنټه هیڅ کې خو نه مړی سره بل بل بل نو په تو رښتیا وای چې مقصد دا دی چې په یوې ورځ کې بسونه کتلونه وکړي او تیر میندوا ملاو کولی چې دی مشکل دی نو شاه سوی چې دا له هغه نه هم چې دی معاشرت لحاظ سره سخت جرمونه دي دا د قتل په حکم کې دي دا جرمونه وخاف القصاص او دا ډاریږي د قصاص نه فانحدروا نو دو مایل شي الی ان یدسوا السم فی الطعام چې دو وغورځوي پټ کی هغه زهر په خوراک کې او یقتلوا بسحر یا دو خلق قتل کی پچا سره په سحر ذریعه سره وهذا حاله بمنزلة حال القتل او د دغه حال بالکل داسې د لکه حال د قتل بل اشد منه بلکې د هغه نه هم چدا سخت ولی فإن القتل ظاهر زکه چې قتل خو یو ظاهر شایدا یا يمكن التخلص منه ډیر چې بظاهرتونی دا غلط تا ظاهر دا لفظ فإن القتل ظاهر زکه چې قتل خو یو ظاهر شایدا يمكن التخلص منه او دین خلاص دل آسان دی وهذه او دې طریقو سره چکم سره تخریب کئ لا يمكن التخلص منها دین ګور تخلص نشي سونه لوی فساد دا جوړ کی وانحدرو ایضا او بل چه په دی وس نه رسیږي چه انان د بونی ویش نو دو مایل شي الی القذف بیا کنزلو طرف ته قذف ته او ورستو ورستو په خلق باندې تهمتونه لګی فلانه داس دا فلانه داس له خلق مخ کې بیزت کوي والمشي به الی ذی سلطان یا ذی شوکت سړی ته سیډیو کی په غلطه باندې چې دا باغی دا او داسی دا داسی ده چی هغه یې مړ کی نو سبا ایغ مړ کړو نو دا دی قتل غوندی چی دا جرم ده نو دا ټول هغه مقصد دا ده چی اعمال سبعی دی درندگی اعمال دی په انسان کې هغه درندگی صفت پروت تکنا نو دی ایغه نه دا اعمال سکیږي پیدا کیږي هغه درندگی صفت نه خو کله هغه درندگی بالکل خکاروی چه دغسی قتلو کې تالی اکلا هغه دی یری دی وجه نه بیا په خفیه طریقې سره دا دریندګی کارونه کوي نو دا ټول چه دی دا متعدی ګناهونه دی دی سره معاشرت خرابیږي شجی دریم نمبر معاملت کی نقصان دریم نمبر چی اغا سوء اخذ فی المعاملات گورا زنی شئینا خدای پاک انسان دی پارا چی دے او معاش وګټی روا کړی دی لکه مثال ارض مباحه دا اسی دا غرونه دی چټ یا لغ دی چا دی نه پوشه او دی وقف دی ټول حکومت شین دی نو دی کی کانی ټول ول یا بل شای قیمتی قیمتی جواهر وغیرہ پکر میندکه خرڅ کی نو دا تا ٹھیک تا راعی دا زناور مناور ساتی زراعت تا صناعت تا تجارت تا سیاست د مدینه او د ملت تا نوکری ده نو دا کسبونه دی چی تاته چی دی جایز کسبونه دی جایز کسبونه دی او دین علاوه نور طریقو سره اوس چی ته هغه حاصله کنا شینا مقصد پیسے میسے او رزق او دا شینا حاصله نو فانه لا مدخل له فی ایغه په تمدن کې څه دخل نه نو بعض خلق داسی دی چی دا اکساب صالحه نکی یا دین عاجز وی یا دی صلاحیتونه نئی پکی نو آ اکساب زارا مختار کی غلی مختار کی غصب مختار کی دا شینو کی نو دی سره دی اغا مدینه اغا ټول اغا نظام چسی خراب شی نو ټول امت بنو آدم ټول پدی باندې متفق تی چیار دا شینه چی دی ناروا دی غلاس لا ډاکس لا مقصد دا دی چی په غصب سره چا نه شی اخیستل سل وغیره دا ټول چی دی ناروا دی ها البته که څوک کوي خی هغه نه بولی خی هغه نه بولی ولی که د سره سبا دا کارو سی بیا دای خو نه بولی نو معلومه شوه چې خی هغه نه بولی خو مقصد دا چې هغه حرص ته دا په غالب شوی دا او ځکه ټول ملوک په دې کې کوشش کوي چی د دی شیونو چه وکی بیخکنی وکی او حکومت اله منظم ګرځی چی دا شای نی پکی هغه حکومت بیا چی کامیابی اوس دی کی بیا ځنی خلق داسی دی چی آ دا نشی کولای غلا نشی کولای چو بنی اونی وای بسو سم بمی وغربی دکیتی نسی کولای دونه پکی جرات نی یرامی توب کئی خو اس شف شف کئی شفتالو نسی ویلای نو هغه بیا بل قسم آرامی توب اختیار کی هغه بیا په دروغ دعوی اختیار کی په چا دعوی کی دا شای ما دا په دروغ په دروغ قسمونه شهادت الزور تطفیف تطفیف الکیل والوزن قمار ربا وغیرہ په دې طریقې سره ناجایز شای چکی غټی دا نشي کولای چې ډبی ته مختصه مثال هغه یو کوم دالته تاسو کې هغه ملګری ناس ته نام نه اخلم نو هغه ډبو ته مختصه د کراچۍ په ډېرې ډبې دوه اخ کوي چوک کئی شاه جی بده وکړه نو هغه مختصی وتا سم درې سلور لک روپے پټاکو باټي نو دا نشي کولای چې یاره په دې طریقې سره نو هغه وایي چې یاره خو په هغه کا سناب تول کې ټګي وکړه یا پچا غلطه داوا ورکړي چې دا ځمکه ما دا غوته تا نه ده ګوام نشته زه مقصد دا چې قسم کوم فلانا یا یو غبل جوړ کی قاضي د په حق فیصله وکړي په دې طریقې سره ګټي نو شاه سی وایي چې لکه هغه سرقه او غصب چې ګناه وکنه نو دا خو دی ایغه یو قسم اغه کاتنی پیکر محسوس دی دنه خو اغه کیږي نه نو په دې طریقې سره د غلط خلق مال چې کوي په ناجایز راخ کوي نو دا په یغه حکم کې دي د تطفیف فی الکیل او مقصد دا چې غلط دعوی غلط قسمونه دا طریقې شهادت زور وغیرہ چې دروغ باندې به مزګه واسه کنه نو څه به ما ترا کې څه به تاسو یو مقصد دا چې یو کیسه به چې سره جوړ کې ډیر خلک داسې کوي په دروغ گواهی وکي به سه ول ایغه د پیسې ورکې سیغه نو دا شاه سوي چې دا ټول شینه دا په حکم دی هغه غصب اثر کې او په دغه کې دي او اخذ بسوئن فی المعاملات په درجه کې دي بلکې دا ایغه نه سخت دي ایغه نه خو بزان سپ طریقې سره بچ کی او دا داسې دي چې خلک دون عیب نه بولی او مقصد دا چې کوي نو دا ایغه نه مقصد دا چې شدید جرمونه دي نو لکه حکومت چې هغه بند کوي کنه چې نظام صحیح سی نو دا شینه به بند کوي الا به نظام صحیح سی تاسو په دې خبرې پوه شو دا مسله ده او ته ګور اوس والمعايش التي جعلها الله تعالى لعباده او اغه معايش چې الله تعالی خپل عبادو پارکم ګرځولې دي او سيد لارې دي رزق حاصلونه دي انما هي الالتقاط من الارض المباحه اغه اخذ د مال د ارض مباحه شیونه ټولول دی خاشاک ماشاک بیا خرڅول دی والرعی شپونګیری دا والزراعه او کروندې دی والصناعه نور کسبونه دی مقصد دا چې حدادی دا نجاری دا وغیرہ والتجارت تجارتونه دی وسیاست المدینه او یا سیاست مدینه او دی ملت تا یعنی نوکری موکری چې کوم حکومتی هغه دی وکل کسب تجاوز عنها او کوم کسب چې دینه متجاوز سی فانه لا مدخل له فی تمدنهم اغه اس دخل نه د دې پاره په تمدن دی دوی کې فألهموا انها محرمه نو الهام وکړای سی ټول خلق ته دې خبرې چې دا حرام دي هر فرد انسانی په دې خبرې باندې مقصد طبعا پویږي چې دا شینا ټیک شینا ندي که هندوان دي سکان دي ټول دا الته لدی مونږ نه سخت قانوني هغه سزاګانې ورکړي تاسو په دې خبرې پوه شئ شاجی واجتمع بنو آدم او ټول بنی آدمان خو دوی یو صرف دنیوی لحاظ سره او مونږ شرعی هغه ته ګورو چې چونکه دا د الله تعالی احکامات دي نو مونږ په هغه سزا چې ورکو مونږ ثواب پشي او دوی یو اسی یو معاشرت سره جوړ کړی هغه دی وجنه خو د هر سړي په ذهن کې دا خبره چې دا پرته ده واجتمع بنو آدم او ټول بنی آدمان سره جمع سره كلهم ټول على ذلك ټول سره اجتماع کړی د پدې خبره باندې وان باشرها العصات منهم في غلواء نفوسهم اگر کوم مباشرت کوي دي کارونو سره هغه نافرمان دي دوی نه في غلواء نفوسهم په هغه تجاوز دي نفوسو کې وسعى الملوک ملوک العادلة فی ابطالها ومحقها او کوشش کئی اغا ملوک عادلہ پا ابطال دی دیکی او محق دی دیکی چی دا شئی نا چکی ختم کی واستشعر بعضهم سعی الملوک فی ابطالها اوس بعض خلق بیا خبر شی په سعی دی ملوکو کی په ابطال دی چې یار دا خو ملوک شنه غنی اغله چې ونی سی سخت سزاګانې ورکې نکونه ونه وباسی او ډاکوګان چې ونی سی غربې نو دینه وډار سی نو ارامیتوب په زړه کیږي خو سم نه کوي فنحذروا الى الدعاوی الكاذبه نو دو بیا هغه اخذ د مال د غیر کوي خو په هغه طریقې کولای نشي نو دو بیا مایل سی دعاوی او کاذبه او طرف ته والیمین الغموس یمین غموس طرف ته نور یمین غموس خو پیژنو بیا به پیژنو شه وشهادت الزور یو پرچی کې وته یمین غموس تعریف لیکلوی استاد دا تاسو یقین امانو چې نیمه نه نیمه نه په سو کې 70 فیصد کسانو هغه د یمین تعریفونه د سره نه غلط لیکلي اخیر زمای چې سو وايي طالبان چې سبق وايي کدا اس ټیم تیری 70 فیصد کسانو هغه د یمین غموس تعریف یمین مناقضه او مقصد دا چې یمین لغو دغه تعریفونه غلط لیکلي نو اخیر چې دونه غلط بلکل حکم دی دی اقصا بزارو دا واخذ ال واخذ العشر المنهك بمنزله قطع الطريق او شاه سوي چې دا خو سکه چې دا ډیر ټیکس او دا باری ټیکس چې کوم ملکونه اخلي دا په منزله د قطع الطريق دی بل اقبح بلکې دا دی اغنه چې دی قبیح دی لکه دا پاکستان کې چې دا کوم ټیکسونه اخیستل شي کنه په شایونو دا مقصد دی قطع الطريق مترادف دی ځکه خلک دې طرف ته مجبور کړ چې دو په ناجایز لارو باندې چکه شی نه راړی ولی چی ته ټرک مال راړی که تا باندې زر روپی ټیکس وای ولی به تا مقصد دا چی لس زره زیاته کرایه پری کوله په لری یو غرو باندې به ولی راړوله خو زر روپی به ورکړی وی نو ته خو دې ته حکومت چکړې مجبور کړی نو دا دی هغه حکومت چلولو په فلسفې نه دی خبر ځکه دونه باری ټیکسونه یې چې کوم تهذیب یافته حکومتونه دي یعنی دنیوي لحاظ سره هغې کې دونه غټ ټیکسونه نه دونه غټ ټیکسونه نه ډېر معمولي معمولي ټیکسونه مونږ واه خو ډیر دی کارخانه دی ټیکسو وجنه بند کی دی ګندف کی سلور سو کارخانه وی اوس په ایله پکی تزوین شل فعال نی شل به پکی کولاو نی زتلا ما کتلی دی شل به پکی فعالی کنی دونه قدر به نو دا ټول چی دی بند دی د ټیکسونو دی وجنه چا ټیکس دونه پر دی چا غریبان هغه نشی پرې کولای نو بند دی خط کی شای بل اقبح بلکہ دا دی قطع الطریق نہ چھ دا اقبح دا دا سے حکومت تا بغاوت پکار دا چھ پس اور پاسی اور نوین چھ حکومت خدای ما پلاس راکی شای استقرت فی نفوس بنی آدم ضرورت ملاحظت المصلحت الکلیہ بہر حال دی طول نفوس دی بنی آدم کے اگر دی مصلحت کلیہ لحاظ دا مقصد دا چی الہامی طریقے سرچ دا پروت تا وبالجمله حاصل خلاصه ده خبر دار فلهذه الاسباب نو دی دی طول اسباب دی وجنا دخلت فی نفوس بنی آدم داخل شوی دی نفوس دی بنی آدم کی دا خبر حرمت هذه الاشیاء چی دا شئی نچی دی ناروا دی وقام اقواهم او پاسی اقوا دی خلق عقلان او اسد او سید خلق اسواب دی خلق رعیان او اعلم دی خلق په مصلحت کلیه سره یمنع عن ذلک طبقه بعد طبقه چې یو طبقه دی په دې کې دی بل طبقه نه بعد دا چې کوي منی کوي چې دا سی بنو کو دا جرمونه بولی حتی صار رسما فاشیا تر دې چې دا یو رسم منتشر جوړ سو چې دا شینه جرم دی ودخلت فی البدیهیات الاولیه ادا دی بدیهیات اولیه ونه ګرځیدلې دي چې هغه موضوع او دی محمول التصور قدرو کې او عقل حس ابان کوي په دې خبره کې چې ته چې حکم په ولګای هیڅ دلیل تقاضا نه کوي نو ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا بدهیات اولیه دي داسې جرمونه دي چې د کوم شاه صاحب یې ما بیان کړه کسائر المشهورات الزائعه لکه نور چې کوم مشهورات زائعه دي فعند ذلك رجع الى الملأ الاعلى لون منهم نو په دې وخت باندې چې کله یو نیک خلق ولګي دا خلق د دې برایګانو نه چې کوي منې کوي نو بیا وګرځيږي په طرف ته ملایالا لون منهم لون او رنگ دی دوینا نو د دې اقوا عقلا خلقو هغه رنګ هغه د دې هغه شغلې هغه ملایالا طرف ته لاړې سي حسب ما کان انحدر الیهم من الالهام لکه څنګه چې د ملایالا له طرف نه په دو زړونو باندې د دې خبرو الهام شوی و چې دوی دا کارونه کوي نو چې کله دو وکړي نو د هغه نورانیتونه بیا مقصد دا د ملایالا طرف ته چې لاړ شي شجی خو دا چی اسلام په ډانچه کې کای اسلام په ډانچه کې دا نه چې صرف محض یو قانوني هغه بوله نه نه چې عدل له وجنه کای چې دا د الله تعالی چې دی حکمونه دي کان ان حضر الی من الهم ان هذه محرمه وانها زاره اشد ضرر دا خبره چې دو الهام دو تدا شوی او چې دا شینه محرم دي او دا زار اشد ضرر دي نو دی رنگ پورته لاړ شي نو چې رنگ پورته لاړ شي فصارو کلما فعل واحد منهم نو تاسو ته ما مخکې ویلو چې د ملای اعلی دا د انسانانو چا غوندې دي د ملای اعلی دا د حضرت انسان هغه قوا باطنیه غوندې دي لکه تاسو مونږ چې کوم قوا باطنیه دي نو ته چې په یو شي باندې وخیزې فورا د قوا باطنیه او ته پته ولګي کنه چې پانګار وخیزې لا په برفو پته وته ولګي نو چې کپانګار وختلې نو الته پته وته ولګي کنه نو هغې نه بیا شعاګانې اوځي او د ټول بدن باندې پریوځي نو بدن کې مرجاوالی او غمونه راشي او که په یخ شي باندې وختلې ګرمي کې نو هغه ته خوند ورکي نو هغه نه مقصد ټول بدن کې لهرونه راشي او مقصد ټول بدن ته چکي مزه ورکي نو دارنګې که تا نیک کارونه وکړه هلته ملایالات هغه رنګ نیک وخېږي نو هغه نه نیکې شعاګانې راشي او په دې تا بدن کې او په دې ملای صافي له په دغو کې چسي پریوځي نو خلق په تا سره چه ساتي محبت ساتي اکه هغه بد شواګانې ایغو نه ووتلې بد لهرونه ووتل نو آب بدی پتا حالت کې چکی راولی مخکې مې بیان درته کړی او که یاد موی سنا سدونه درته یادی چې یاره داسې کیسې تیرې شوې وي بیا مقصد دا ډیر لوی علم ده نور د شاه صاحب کتاب په یو واری باندې دونه نه کنټرول کیږي بار بار مطالعه بار بار ویلو سره چکیږي اخ کیږي اعلی د مزامین سړی ذهن ته چسی کوس شي یو ورخو اله دونه چې غلار به ووینه شاجی فصاروا كلما فعل واحد من بني آدم شيئا من تلك الافعال نو وګرځیدل دوی چې هر واری ته یو بنی آدم کارو کی دغه افعال تعزو منه بیا دو ورنه خفقیږي په دې باندې ملای اعلی ته دک ورسیږي چې څوک دغه آرامي توبونه وکړي مثل ما یزو احدنا احدنا رجله علی الجمره لکه تاسو امون کې یو کس هغه خپل انګار باندې کیږي کله چی دا یو زبردست نکته درته وایم چی تاسو به ډیر مشکلات پدی سره حل سی شاه صاحب وی چی دا ایزاګانو فیصله وسی خو چی کله دته ایزا ورکول دا ممکن وی او مصلحت مکتوبه دته دی ایزا ورکولو رخصت ورکی مصلحت مکتوبه شاه صاحب اصطلاح ده یو مصلحت مکتوبه شاه صاحب دی تقدیر ایغه درجه ته ورته چاغه مور نس کی کوم دی بچی تقدیر وش چی مثال د رزق په چوری د نیټه به چوری او مقصد دا دی چی سونه عمر به تیری کله به مړیږي کوم ځای به مړیږي دا فیصلی چی نو کچیرتا دا تکلیف ورکول د دغه فیصلو سره متصادم نو نو بیا اوس ورکی اکه چیرته د دغه فیصلو سره متصادم و بیا دا تکلیف چه سی ختمیگی نه مؤخر شی بیا چه کله دا دنیوی زندگی ختم شی او دا جلباب دی بدن نو بیا هغه آخرت کې هغه تکلیف چسی او ته متوجه شي ټول اعتراضات تاسو چسل ختم سلو چې ډیر کله ته مقصد دا چې دنیا آرامی توبونه یو سړی کوي او تو وای چې دی وجنه رزق کمیږي فلانا شیال ته خو رزق هغه شی شی چرچی وی هغه نو دا شی نه ختم سره ټیک ته دی اعمال فی نفسه سزا دغه ده دغه د دې سزا ده ا بل خبره دا چې دالته هغه مصلحت مکتوبه هغه سره چې د مزاحم ده هغه سره مزاحم ده نو دی هغه مصلحت مکتوبه مطابق دا دته و سزا ورکول ندی ځکه سزای فی نفسه دغه دا ا بل خبره ده چې اوس هغه مصلحت مطابق خدای پاک ورلوان نکړه بلکې سزای چکړه مؤخره کړه تاسو په دې خبرې پوه لکه بالکل اسې دې ته تاسو ته چې بالکل مزینی اشتباه ختم سی زه درته یو خارج کې مثال درکم لکه مثال په تور باندې تا اداره ده نو طالبان دي دو درې کسان دي خو لږ دي طالبانو مشران غوندې دي او سیاسي غوندې کسان دي نو ته نو دو غیر حاضری وکړه یوه هفته نو تا دا قانون تا دا چه هفته چو غیر حاضری وکی آ بچی وی خارج لیکن اوس کت مقصد دا دے چی دو خارج ہے نو تو پویگی چی یار دا ما تا پا مدرسی کی چی جوڑے انتشار جوڑے چکی انتشار جوڑے یا دا دی اغا خپلو خپلو علاقو طالبانو مشران دی لاغ دی نو اغا تا بوئی نو ټول بر نلار سی آن شیبہ مشار پاتا سی نو چی سنجیدہ محتمیم وی سنجیده مهتمی نو هغه مقصد دا چې هغه مصلحت چکی لحاظ وساتی نو ټیک ته دی هغه سزا وی دغه دغه سزا وی چې دو وباسی لیکن مقصد دی مصلحت نو هغه سزا ورته چکی مؤخر کی مؤخر نو مقصد چې کله بل ځای یو معمولی هغه وکی کنه جرم نو هغه مقصد دونه کی پس کنه چې دغه جته هغه جرم ورسی چې یاره دی چکی مقصد خارج کی او سوک په پوی نشی چیار دای دی ایغه وجنا اغه ورته اغه ای خارج خدا خو پورا تطبیق پای نه کای دی مثال الله تعالی خو ولا یخاف عقباها خو چونکه ای خو اټل فیصله کړی دی نو اغه د خپل فیصلو مطابق یو نظام چلی یعنی لا پورا تطبیق نه خو په خلیصه کې مثله شی او د داغه مثال نه نس خدا سے تاسو سمجھاو کولو دی پاره مې یو مثال درک نور خو الله تعالی د چا غنه نه یریږي پوش خو دا دی چې هغه یو نظام مطابق دا دا نظام چې کوي چلی نو هغه اټلې فیصلې چونکې شوي نو اگر که د اعمال د دې متقاضي وي چې مثال د دې عمر دا اوس کټ شي او د باندې د سزاګانې راشي لادارې خو بل طرف ته هغه تقدیري فیصلې هغه سره مزاحمي نو سزا یې لږ چې سي مؤخره شي نو بیا ورته ورکړه سي تاسو اوس په دې مسئلې باندې سر خلاص دې سره ډېر اشکالات سړي ذهن نه اوزي اوس ته ګورو اپ علم نجوم کې دیتا سوتای بی احکام الطالع دیتا احکام الطالع ورتای علم نجوم کې دیتا احکام الطالع وای حتی اذا ماتا تردیش بیدا سڑے مرشی وحدعت عنه هذه المصلحه او دا مصلحت ورنا ساکن شی فرغ له بارئه نو اللہ تعالی و تفارق شی دا مقصد نہ فراغت چی اوس الله تعالی مصروف تا بیا او تفارق سی فراغت دی دا مقصد دین تعبیر په فراغت سره سره چې کله هغه مصلحت تقاضا یې بیا ختمه شي نو دالته الله تعالی به ورته سزا ورکړي سنفرغ لکم ایها الثقلان وجازاه الجزاء الاوفا نو دې آیت په داسې تشریح کړي بیا به پکې ته اشتباهګانې نه رادرومي والله اعلم معنی تو هغه بل طرف الرحمن الرحیم سوچ پور تکو گورا چی سنگ ای جدا بحث پکتا ختم شی بحث اهم هم دا خو آسان هم دا داسی گران ندا المبحث السادس مبحث السیاسات الملیہ سیاسات سیاست ساس یسوسنا انتظام الامور تورتا ہے انتظام الامور تدبیر دی امور و انتظام دی امور ملت شریعت دین دا درے والا چی دی یو دی دی حیثیت نه چې املا یې کوله سي د دې احکاماتو نو ملت ورته وایي دی حیثیت نه چې عمل په وکې بیا بدله ورکوله شي سړي ته نو دین ورته وایي دی حیثیت نه چې دې احکاماتو ته تږي رادرومي او ورنه سیراب کېږي روحاني تږي بیا دې ته شریعت ورته وایي ګودر شرعتا ومنهاجا نو درې واړه چې دي یو شی دي مبحث السیاسات الملیه په دې باب کې اوس فی الحال دا ډیر غټ مبحث دا سو یوویش بابونو باندې مشتمل مبحث دا او ډیر تهدار او پهلودار چې دا مبحث دا او د ډیرو فوایدو چې دا متضمن ده نو په دې کې اوس شاه صاحب د دې خبرې بیانول غواړي چی دا ملت دی پارا څه هادیان پکار دی څه صحیح رهنمایان پکار دی چی آ دی ملت صحیح چو کی رهنمایی وکی آ خوا کا نبی وی او خوا کا اسی یو رهنمایی ایو قوم تا غ نبی استولی وی نو هادی نه مراد ولکل قوم هاد نه مراد خامخا نبی نه دا یعنی هر قوم دی پار خامخا یو هادی چه دا شتا دا نه چه خامخا هر قوم کی نبی نه کله به یو قوم کی نبی به یو قوم کی خو ایغ به بیا هادیان واستول صحیح خپل حواریین او متبعین بل بل ځای تا نو هغه به هادیان ګڼل سول نو ملت دی پار دا شای چه دا ضروری دا ولی یو ګور عقل معاش تا او یو عقل معاد دا چه ګور عقل معاش کله دنیوی شیونو دی پار کافی وو دنیوی شیونو دی پارا دا عقل معاشی چی انسان تا خدای ورکڑی دا کافی وو لیکن دی باوجود انسان پا دنیوی امورو کی بیا هم یو مقتدا یو لیڈر یو رہبر دی دغه چه کئی تقاضا کئی حدادت زده کئی لچانا بای زده کئی ڈریوری زده کئی لچانا بای زده کئی بل یو معیشت اصول زده کئی چانا بای زده کئی دی فیکٹری چلول زده کئی لچانا بای زده کئی چرته بر ٹریننگ کئی لاغ کنا دا شینا نو چې کله عقل معاش باوجود دې چې آ معاشي شینو دې پاره کافی هم و بیا دای په دې عقل معاش په سیاست الامور کې او په انتظاماتو کې د یو رهبر او د سقایدینو مقصد صلاحیتونو چدا محتاج د چې دې چوکي اتباع کی نو بیا ملت چې دونه یو عظیم مقصد دا چې مختلف هغه چی سره سمیټ کړي نو بیا پکار دا چی دی ملت دی پارا او دین دی پارا دی خام خامخا دی پارا عقل انسانی کافی ندا چاگا عقل مہات دا نو دی پارا دی خامخا دا سے رہنمایان وی چی آ دی سڑی چو کی صحیح رہنمائی آو کی او دا صحیح رہنمایان ذکر پکار دی چی زنی کل رہنما بالکلی نا بیا غلطی دا کله غلط غلط رہنما یعنی زان رہنما بولی حالانکہ اگر رہنما نہیں بلکہ مقصد دا دے چی لار در نلا چکی پٹی او کله داسی وی چی ناقص وی او خپل زان ورته کامل خکاری په جهل مرکب کی چی مبتلائی نو دا ټول دین دی پارا چی جوڑیگی دی نقصان باعث نو دا سے صحیح رہنمایان دی په هر وقت کی موجود وی په هر دور کې د داسې صحیح رهنمایان د ملت موجود وي چې آج د باطلو رهنماګانو هغه کبت وکړي او د هغه تذلیل وکړي او ملت خلق د هغه نه چکي د هغه منګولې نه چکي خلاص کی او صحیح لارې ته چکي راولي کنی اس کا صحیح پیران رائے نشی غلط پیرانو خلق چنگا کنٹرول کراو سیا سو یو ڈرامے پکے او کلا سپکے کلا سپکے یو تماشائی چیز جوڑا کری نو دا سی مقصد صحیح رہنمایان چی دی آ پکار دی او ملت ته پارا دی دی چه دا ضرورت تا نو شاہ صاحب دا خبر ثابتئی چه ملت ته پارا دی صحیح رہنمایانو دا عقلا ہم ضرورت تا او نقلا ہم دی دی خبر چه دا ضرورت تا عقل ہم دا وئی چه دی ملت ته صحیح رہنمایانی او نقل ہم چه کئی دا وئی دا خبر ثابتول غواړي تاسو پدی پوه شو شجی مبحث السیاسات الملیہ بحث تا دا دی سیاسات ملیہ کے بابن وعلم پدې خبره باندې ځان پوی کا ان السنن الکاسبه چې هغه طریقې چې هغه سره سړی کسب کوي داسې طریقې چې آکاسی بی وی دې خبره لانقیاد البهیمیه للملکیه چې بیا د قوت بهیمیه د ملکیه منقاد شي هغه طریقې چې هغه سره سړی بیا قوت بهیمیه د ملکیه منقاد ګرځولای شي والآثام په سنن باندې ورعتفتا والآثام المباینه لها او اغا آثام اغا گناہنا المباینت لها چی اغا دی سننو سرا مقصد دا چی مباین وی مباین وی و ان کان العقل السلیم یدل علیها ٹک تا عقل سلیم پا دی خبر دلالت کئی عقل سلیم معلوم اولی شی چی دا طریقے کاسب دی دی خبری دی چی بے قوت بہیمیہ دی ملکیہ منقاد شی او دا گناہونا دا مباین دی اغو سنن او اغو طریقو سرا عقل سلیم په دې دلالت کوي ويدرک فوائد هذه او ټیک دا عقل سلیم ادراک کوي فوائد دې سنن کاسبو لانقیاد البهیمیه چې دې کې فائدې دي ومزارت تلک او دې آثام چې کوي مزرت دې ادراک کوي خو لیکن دې باوجود عقل سلیم دے پارا کافی ندا اگر کا ادراک قول شی کافی ندا لیکن الناس فی غفلت منها لیکن خلق دینا پا غفلت کی دی نو دی پارا یو رہبر پکار دا چه ورته دا خبری بار بار چه کی وریادی کی لانه خلق ولی په غفلت کی دی لانه تغلب علیهم الحجب زکه چه په خلق باندې هغه حجابونه غالب شوی دی حجاب دی سوء معرفت حجاب الدنیا حجاب النفس دا حجابونه په غالب شوی دی فیفسد وجدانهم نو دی دو چکم وجدان دا دی دو چکم اغا ذوق سلیم دا ذوق صحیح دا اغا دی خلق فاسد شوی دا او دی بالکل مثال داسی دا کمثل الصفراوی لکه یو صفراوی سړی دا فلا یتصورون الحالت المقصوده دا دی صفراوی سړی غوندې چې آ خوک شی وی لیکن خوک شی دته خوک نه لګي هغه د مقصد دا دی چې صفرا پر اغلی نو دا هغه حس چې خراب شوی نو دارنګ خلق وجدان سره دا معلومه ولای شي خو خلق دی دی حالات دی وجنه د وجدان خپل چلا خراب کړی دا نو چې خراب کړی دا فلا یتصورون الحالت المقصوده نو خلق تصور نشی کولای دی دی حالت مقصوده او نه دی نفی دی دی ولل حالت المخ مخوفا ان دی اغا حالت مخوفا اغا یری وال حالت ولا ضرر هان دی اغا ضرر فیحتاجون الى عالم بالسنت الراشدہ نو خلق دی ته محتاج دی چیو عالم دی وی چ په دینی لار باندې د خبر وی یسوسهم چ اغا دی دو دې راکاږي او د دو رهنمايي دې کوي ويأمر بها او هغه دې ورته حکم کوي په دې باندې ويحض عليها او دو دې په ديني لارې باندې چې کوي برنګښته کوي وينکر علي مخالفتها او چې کوم د دې مخالفت کوي په هغه دې چې کوي انکار کوي دې خبرې ته ضرورت پېښ شو ولی عقل سلیم حواجب دی وجنا دی دی ادراک اوس نشی کولای اگر کدا قوت خدای پاک پکې ایخیدا اوس را دروما ومنهم ذو رأی فاسد بیا په دې خلقو کې ځنې داسې دي چې هغه رای فاسد والوي دی قائدینو کې داسي چې هغه رائے فاسد لري لا یقصد بالذات الا الا لازداد الطریقه المقصوده ایغو کس بالذات نوي مگر ضد دی طریقې مطلوبی یا کس دن دین خرابې خو په نیکی جامع کې خرابې دی باندې به مسنوی لوی بحث کړای دا مولانا روم سبحان الله دون عجیب تمثيلات خو وخت نشتا فیضل و یضل نو دا بیا پخپل گمراهی نور خلق گمراه کئ فلا یستقیم امر القوم نو دی قوم خبر تر ایغه پوری نشینه غدلای الا بکبته و اخماله چې دغه سے خلق پسړی ذلیل کی او دو سرکوبی به وشي الا به قوم رهنمایی بیا صحیح رهنما کولای شي کنی دو خو په غلط لارې سم کړی ومنهم او بل دی خلقو نه داسی دا دی دی رهبرانو نه ذو رأی راشدین چی ټیک تفیل جمله دی ایغه رای صحیح وی خو لیکن لا یو